دی د الله جل جلاله له طرفه نبي او رسول دی. مثلا عیسی علیه السلام د مړو د ژوندي کولو، د مورزاده ړانده او پس د جوړولو معجزې درلودې. همدارنګه د موسی علیه السلام معجزه د نورو معجزو تر څنګ د ده لکړه د ده معجزه وه، هغه لکړه چې په دریاب کې یې لارې او کوڅې جوړې کړې، هغه لکړه چې لوی مار به ځینې جوړ شو، نو اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلام معجزه څه شي وه او څه شي ده؟ موږ ټولو ته د کوچنیوالي څخه معلومه ده چې د اسلام معجزه قرآن مجید دی مګر د قرآن مجید اعجاز او معجزه والی په څه شي او کوم ځای کې دی؟ د قرآن مجید اعجاز د فصاحت او بلاغت تر څنګ په نورو ډیرو شیانو کې دی. که ژوند او صحت باقي وه پر خپل وخت به درته بیان شي. خو اوس دغه یوه قسم اعجاز ته متوجه شه. هغه دا چې هر هغه څوک چې دغه قرآن د خپل ژوند لپاره دستور او قانون وګرځوي، د هغه انسان څخه د دنیا لوی او عظیم انسان جوړیږي. دا د قرآن مجید یوه لویه او مهمه معجزه ده. کوم وخت چې یو عادي انسان دغه قرآن د ځان قانون وګرځوي، هغه څوک د دنیا د سردارانو څخه یو لوی سردار شي، د دنیا د رهبرانو څخه یو لوی رهبر شي، د تاریخ هغه ځلاند ستوری شي چې په ټول تاریخ کې هغه ته د قدر او عزت په سترګه کتل کیږي چې دغه اعجاز د قرآن مجید د لویو او مهمو معجزو څخه دی لکه څرنګه چې قرآن مجید د خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم معجزه ده نو باید د خاتم الانبیا علیه الصلوة والسلام معجزه محدوده او په خاصه زمانه پورې تعلق ونه لري. په موږ کې اوس د قرآن مجید معجزه والی دا دی، که موږ دغه قرآن د خپل ژوند لپاره قانون او دستور وګرځاوه، موږ به هم د دنیا سرداران او آمران شو. تاسو نه ګورئ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې یو عادي او بسط انسان وو کم وخت چې دغه قران د خپل ژوند قانون وګرځاوه د تاریخ د لویو او مشهورو هغو قومندانانو او قهرمانانو څخه وګرځیدي چې د قاد... چې د قادسیه په جنگ سره یې د فارس و تاریخ ته تغیر ورکړي هغه فارس چې یوازې دغدلالت او ګمراهۍ نه بلکې د اتش پرستۍ مرکز و د اسلام مرکز یې ځینې جوړ کړ. د اسلام او قرآن معجزه دا ده هغه څوک چې نوم یې عمر ابن الخطاب و او خپله ژوندۍ لور یې ښخه کړه، د قرآن مجید په متابعت او عملي کولو سره داسې یو تاري داسې یو تاریخي قهرمان ځینې جوړ شو چې په سیاسي علومو، په اقتصادي علومو، په فکري علومو، په حربي علومو او نورو انساني کارو کې موږ فخر په کوو او تاریخ په ده سره مثال راوړي. دغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه یوه ورځ د ټولې جزیرة العرب، د مصر، د شام، د عراق او د ټولې اسلامي نړۍ قائد او حاکم وو. د قرآن مجید معجزه دا ده، هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د قریشو د پسو یو عادي شپانه یا چوپان وو، د قرآن مجید په متابعت د بشریت معلم ځنې جوړ شو. همدارنګه یو عادي تاجر چې نوم یې ابوبکر و، د قرآن مجید په متابعت او عملي کولو داسې یو شخص ځینې جوړ شو چې د قربانۍ او مړانې، د همت او شجاعت، د رحمت او انسانیت یو مثال شو. دغه د قرآن مجید معجزه ده چې د یوه عادي انسان څخه داسې څوک جوړوي، چې هغه دنیا کومه چې په ظلم او ستم سره ډکه وه په عدل، رحمت او انسانیت یې ډکه کړه. محترمو وروڼو! اوس به د دغه سلسلې په اصلي بحث شروع وکړم. دغه بحث چې د خلفاء الراشدین په نامه سره یادیږي او دغه يې اوله فته ده. دغه بحث د دې امت هغه روښانه تاريخ دی چې موږ په ډېر شوق سره غواړو چې زموږ د اسلامي تاريخ په حادثاتو او واقعاتو خبر شو او د دې امت په امامانو پسې اقتدا وکړو. په دې بحث کې به د خلفاء راشدينو د جملې څخه، د ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سیرت واورو او پوه به سو چې زموږ سلف صالح څنګه ژوند کاوه، عمل او عبادت یې څنګه وو، الهي بېره او تقوا یې څومره وه، همت او شجاعت یې څونه وو، جهاد یې څنګه کاوه، په کومه طریقه سره یې ملکونه او ښارونه فتح کول. دین مبین اسلام یې څنګه نشر او څنګه یې تر موږ پورې راورساوه. دغه سیرت د هغو دوو غوره اصحابو دی چې پس له رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه دوی د دې امت بیرغ پورته کوونکي او لارښوونکي وه اوس به د هغه وخت او زمانې حالات درته بیان سي کومه چی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رحلت پوری مښتې ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر غمجن رحلت وروسته د خلفاء الراشدین المهدیین د حکم او خلافت دوره شروع کیږي. هغه خلفاء الراشدین چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړي یو چې په دوی پسې اقتدا او د دوی متابعت وکړو. لکه څرنګه چې د سرور کائنات صلی الله علیه وآله وسلم ژوند په کتاب کې مو ولوستل یا مو په هغه بحث کې واورېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اول خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی نو زموږ اولنی بیان هم د هغه رضی الله تعالی عنه په باره کې دی خو د مخه تر دې چې د هغو واقعاتو په بیان شروع وشي کومې چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر رحلت وروسته پېښې شوې دي، تر هر څه د مخه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پېژندل ضروري دي. وروڼو! ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څوک و؟ دا ډېره سخته او مشکله ده چې ما غوندې یو ناقص انسان دې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې خبرې وکړي او هغه دې معرفي کړي ځکه زما سره داسې الفاظ یا جملې او کلمې نشته چې په هغو سره دې زه د دغه عظیم شخصیت حق ادا کړم. خو بیا هم بشر یم او د دغه بشري عجز او نقص سره سره مې په دغه کار شروع وکړه او د الله جل جلاله څخه توفیق غواړم چې دغه بحث پای ته ورسوم. دغه عظیم شخص چې نوم یې عبدالله او اسم کنیه یې ابوبکر او لقب یې عتیق دی. د ابو قحافه رضی الله تعالی عنه زوی دی د ابو قحافه نوم عثمان دی نو ابوبکر یعنی عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو القریشی التیمی چې په نسب کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مره ابن کعب کې یو ځای کیږي او دغه مره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شپږم نیکه دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور ام الخير ده چې نوم یې سلمہ بنت صخر وو او د هغو اولو کسانو څخه ده چې په دار الارقم کې په اسلام مشرفه شوې ده، مګر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ډېر وروسته او د مکې مکرمې د فتح په وخت کې په اسلام مشرفه شو چې ډېر سپین ږیری او په سترګو هم ړوند و ړوند شوی و. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار د خپل زوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات شپږ میاشتې وروسته وفات شو چې د وفات په وخت کې یې عمر اووه نوي کاله و. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قبیله چې د قریشو د شاخو څخه یو شاخ دی او بنو تیم ورته ویل کېده. د قريشو د ديت مسؤله وه، يعني که به په قريشو کي يو څوک د ديت د ادا کولو څخه عاجز سو، دوی به دغه ديت راټولاوه او ادا کاوه، چي دغه وظيفه هم داسي وظيفه وه لکه سقايه، رفاده او حجابه يا نوري وظيفې چي د قريشو په منځ کي سره ويشل سوي وې. ویل کیږي چې دغه لقب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه ورکول شوی دی. هلته داسې یو روایت شته چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولید او ویې فرمایل که څوک غواړي چې و هغه چاته وګوري چې الله جل جلاله د اوره څخه آزاد کړی او معاف کړی وي نو دي ابوبکر ته وګوري او په بل روايت کي راغلي دي چي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم و ده ته وويل يا ابابکر انت عتيق الله من النار يعني يا ابابکر الله جل جلاله ته د اور څخه خلاص کړي او معاف کړي يې او څوک وایي چې دغه لقب تر بعثت د مخه د جاهلیت په وختو کې ورکول شوی وو ځکه دی رضی الله تعالی عنه په رنګ او په خوی ښایسته و او په عربی کی عتیق و هر هغه شی ته ویل کیږی چی ښه او د فخر وړ وی نو څرنګه چی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د چهرې او هم د اخلاقو د لحاظه ښه، حسین او ښایسته و نو عتیق وبلل شو. همدارنګه د ده رضی الله تعالی عنه لقب صدیق دی په داسې وخت او زمانه کې چې هلته د نن ورځې په شان د نقلولو د پاره د پرمختللو وسایلو څخه هیڅ شی وجود نه درلودي یا هیڅ شي وجود نه درلودی؟ دا ممکنه نه وه چې څوک دې داسې خبر ومني چې یو انسان دې د مکې مکرمې څخه و بیت المقدس ته د شپې په یوه حصه کې ولاړ شي او بیرته دې راشي. نو ځکه ځینې هغه کسان چې نوي مسلمانان شوي وه کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د اسراء یا معراج قصه واورېدل دغه خبر خو يې هيڅ نه وه مانه بلکې ددغه خبر په اورېدلو سره مرتد هم شوه. کله چې د قريشو مشرکانو دغه خبر واورېدی د خپلو ځانو دپاره يې دا مناسبه موقع وليدل چې د مسلمانانو په منځ کې د رسول الله صلی الله عليه واله وسلم د رسالت د تکذيب يا درواغ بللو آوازه نشر کړي. نو ځینې کسان په دې امید چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د دغه خبر په اورېدلو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق او ملګرتیا پرېږدي، په ډېر تلوار سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغله، او د هغو دا یقین وو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به یوازې دا نه چې د اسراء او معراج په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکذیب وکړي بلکې د اسلام څخه به هم واوړي نو یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل ته خبر یې چې ستا ملګری څه وایي هغه وویل څه وایي کفارو هغه دده صلی الله علیه و آله وسلم د اسراء او معراج قصه ورته بیان کړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، آیا ده علیه الصلوة والسلام دغه وویل؟ دوی ویل، هو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، که یې دا ویلي وي، رښتیا یې ویلي دي. کفارو په تعجب سره ورته وویل، آیا ته د ده علیه الصلوة والسلام دغه خبرې منې او تصدیق یې کوې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، زه یې تر دغه په لیرو او نادرو خبرو کې هم تصدیق کوم. زه یې په هغو وحیو کې صادق بولم چې د آسمان څخه په یوه لحظه کې ورته نازلیږي. او تاسې درځئ چې وهغه علیه الصلوة والسلام ته ورشو. دوی ټول و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه علیه الصلاة والسلام ناس دی هغه حالات بیانوي چې د اسراء په سفر کې ورته پیښ شوی و او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هرې خبرې په مقابل کې ورته وایي صدقت صدقت اشهد انك رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل انت الصدیق یا ابا بکر او ته یا ابابکر صدیق یې. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه صدق او تصدیق په نورو ډیرو ځایو کې ښکاره شوی دی او دغه د صدیق لقب د اسراء او معراج په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه ورکړل شو کوم وخت چې نورو خلکو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د درواغو نسبت کاوه العیاذ بالله خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پوره تصدیق کاوه او ویل به یې صدقت صدقت تر دغې ورځې وروسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه لوی او عظیم لقب سره د صدیق مشهور شو او دغه لقب یوازې لقب او په دنیا کې مرتبه نه ده بلکې صدیق په دنیا او آخرت کې یوه داسې لوړه مرتبه ده چې په نبوت پسې ده. پس له نبوته اولینه او تر ټولو لویه مرتبه د صدیق ده. صدیقین تر اولیاوو او شهداوو په درجه کې لوړ دي. مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما وايي، ټول امت پر دې اجماع او اتفاق کړی دی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه صدیق وبولي ځکه ده رضی الله تعالی عنه تر هر چا د مخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تصدیق کړی دی او د ژوند تر اخره دغه د صدق او تصدیق او د ژوند تر آخره دغه صدق او تصدیق د ده ملګری وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فیل تر کال دوه کاله او څو میاشتې وروسته زیږیدلی دی. چې په دې حساب سره دوه کاله تر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کشر دی. یعنې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د بعثت په وخت کې د ده رضی الله تعالی عنه عمر اته دېرش کاله و. وروڼو! دلته باید یوې مهمې نقطې ته متوجه شو، هغه دا چې کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلامي تعلیم شروع وکړه، د ده عمر اته دېرش کاله و. نو یوه ځوان مسلمان ته دا نه ښايي چې د قرآن کریم او شرعي علومو د زده کولو څخه په دغه عذر او بهانه سره نا امیده شي چې وايي زما عمر ډېر دی زه اوس شی نه شم زده کولای؟ خیر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوه ودونه د جاهلیت په زمانه کې کړي دي او دوه ودونه په اسلام کې کړي دي د جاهلیت د وختو یوه زوجه یې قتیله بنت عبدالعزی نومېده چې د دې په مسلمانېدلو کې اختلاف دی، څوک وايي چې مسلمانه شوه او څوک وايي پر هغه خپل شرک پاته وه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په دغه سبب طلاقه کړه چې دا پر هغه خپل کفر ټینګه وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قتیله څخه دوه اولاده درلودل چې یو یې عبدالله نومېدی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مشر زوی دی او دغه عبدالله هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته په غار ثور کې د قریشو خبرونه وروړل او د دعوت په شروع کې مسلمان شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ملګرتیا یې جهاد کړی دی او غزاو ته حاضر شوی دی او د خپل پلار په خلافت کې وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل شخ کوي دغه عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې د خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زوی وو د خپل وفات په وخت کې شپږ درهمه درلودل دا د مسلمانانو د مشر د خلیفته رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوی و چې د ده ټوله دارایی شپږ درهمه وه د قتیله څخه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوهم اولاد لور وه چې اسماء نومېده او لقب یې ذات النطاقین دی اسماء رضی الله تعالی عنها د پلار له طرفه د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خور ده او د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ښځه ده او د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مور ده دا هغه څوک ده چې د هجرت په وخت کې په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او خپل پلار ته خواړه وروړل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جاهلیت د وختو دوهمه زوجه ام رومان ده چې د اسلام په شروع کې مسلمانه شوې ده او هجرت یې کړی دی او د الله جل جلاله د فرمانبرداره بندګانو څخه وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ام رومان څخه هم دوه اولاد درلودل چې یو یې عبدالرحمن او بل یې ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما دي عبدالرحمن د بدر او احد په غزاو کې د مشرکانو د لشکر ملګری وو د مسلمانانو او د خپل پلار په مقابل کې جنگیدي خو د احد تر غزا ورسته په اسلام مشرف شوی دی او ښه صادق مسلمان وو په وروسته کې یې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا د یمامې په جنګ کې همدارنګه د شام او عراق په فتح کولو کې جهاد کړی دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه درېیمه ښځه چې پس له اسلامه یې نکاح ورسره کړی ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ده د هغه تر شهادت وروسته یې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره واده وکړ او د ده رضی الله تعالی عنه څخه یې هم یو زوی محمد پیدا شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وصیت کړی و چې ما ته به زما ښځه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها غسل راکوي. نو اسماء رضی الله تعالی عنها په اسلام کې اوله ښځه ده چې خپل خاوند ته یې غسل ورکړی دی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته یې د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره واده وکړ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څلرمه ښځه چې د دې سره هم پس له اسلام واده کړی دی حبیبه بنت زید ال خزرجي رضی الله تعالی عنها ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات په وخت کې دا حامله وه او د ده تر وفات وروسته یې لور پیدا سوه چې نوم یې ام کلثوم بنت ابي بکر و نو په دغه حساب سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شپږ اولاد وه چې درې یې زامن او درې یې لونی وې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قیافه د سیرت او تاریخ علما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافه بیان په داسې ډول سره کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه جګ وو نه ګردی میانه قد او سپین پوسته سړی وو په بدن ډیر ډنګر وو د مخ غوښې یې ډېرې لږ وې، سترګې یې د سترګو په کاسو کې دننه وې او اقنع الانف وو. انف اقنع په عربي کې وهغې پزې ته ویل کېږي چې د پزې منځ یې جګ او لوړ وي او د پزې څنډه یا د پزې سر یې د کښتې خوا ته تېر وي چې دغه قسم پزې ته انف العربي هم ویل کېږي. په یوه روایت کې راغلي دي چې د ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه یوه ورځ د ابوبکر د کوچنیوالي په وخت کې ابوبکر د ځان سره د بتانو د عبادت لپاره بوتی او هلته یې ورته وویل ته دلته د دغو بتانو عبادت کوه او پلار یې په خپل کار پسې ولاړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغو بتانو ته کتل او ورته ویل ماته خواړه راکړئ، ماته اوبه راکړئ، ماته کالي راکړئ. کله چې یې د هغو له طرفه جواب نه اورېدی، نو یې دغه بتان په ډبرو ویشتل، تر څو چې ځینې یې مات کړل او د دغې ورځې څخه یې هېڅکله بت ته سجده نه ده کړې. یو وخت د مکې مکرمې قریشو ورته وویل، یا ابابکر! ته ولات او عزی ته سجده نه کوې؟ یو وخت د اصحاب کرامو په مجلس کې یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې تا په جاهلیت کې شراب چښلي دي؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل اعوذ بالله په الله جل جلاله سره پناه غواړم یو چا ورته وویل ولې؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل ما خپل عزت شرف او مړانه ساتل ځکه هر هغه څوک چې شراب وچښي هغه د خپل شرف او مړانې ضایع کوونکی دی د دغه مجلس خبرې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورسېدې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دوه واره و فرمایل صدق ابو بکر صدق ابو بکر یعنی د غیر شتا ویل دي ویل کیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو سړی ولیدی چې شراب یې څښل او د مځکې څخه یې ناپاک او کچره شیان را اخیستل په خپله خوله کې یې ایښوول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دغه حال ولیدی قسم یې یاد کړ چې هیڅکله به خپل ځان و دغه ذلت ته ور نه کړم. دغه ذلیل کیفیت باید د ټولو شراب څښونکو لپاره عبرت وي. هر هغه څوک چې شراب چښي دغه حالت دی په فکر کې ور وګرځوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر اسلام د مخه ټولو هغو کسانو خوښ درلودی چې د مړانې او وقار خاوندان و د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مهم صفت دا و چې دی تر بعثت د مخه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم آشنا و د دوی په منځ کې تر بعثت دمخه د کوچنیوالي څخه الفت او محبت موجود وو، داسې لا هم ویل کیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په هغه سفر کې هم ملګری وو چې د ابوطالب سره شام ته تلی او په هغه سفر کې یې د بحیرا راهب سره ولیدل علماء کرام وایي د کومې ورځې څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف شوی دی بیا هیڅکله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه نه په سفر کې او نه په اقامت کې جلا شوی دی بې له هغه وخت څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یا اجازه سره د حج یا غزا لپاره لیږل شوی وي یوازې دا نه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په ټولو غزاو کې ملګری وو بلکې په هجرت کې یې هم ملګری وو خپل کورنۍ او اولاد یې په مکه مکرمه کې د کافر قریشو په منځ کې پریښول او دی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رضا د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شجاعت سره د دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بدن ضعیف او ډنګر وو مګر په حق کې قوي وو د الله جل جلاله د دین په لار کې په هیڅ چا پروا نه کېده یو وخت حضرت علی بن ابی طالب رغدی الله تعالی عنه د خلقو څخه پوښتنه وکړه او ویل ووایاست څوک تر ټولو خلکو شجاع او دلاوره دی؟ خلکو وویل ته یا امیر المؤمنین؟ ده رغدی الله تعالی عنه وویل یا تر ټولو خلقو شجاع ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه دی. ځکه د بدر په ورځ موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره عرش جوړ کړی او ومو ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې لپاره به څوک په دغه عرش کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری وي چې د مشرکانو څخه څوک حمله پر ونه کړي په والله هیڅوک را دمخه نه شو بې له ابوبکر څخه چې توره یې په لاس کې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولاړ و. د مشرکانو څخه چې به هر چا د دې اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي د به حمله پر کول ورونو تاسو ته معلومه ده چې د بدر په ورځ د مشرکانو شمیر تقریبا زر نفر وو او مسلمانان تر درو سوو نفرو لږ زیات وه او د مشرکانو اصلي او اساسي مقصد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وو نو هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره په عریش کې ملګری وي یا د ده سره ناست وي هغه څوک د مرګ سره مخامخ دی او په دغه ورځ دغه نفر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وو حضرت علی رضی الله تعالی عنه نور هم وویل ما په مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ولیدی چې مشرکان پر راګرځېدلی و یو د یوې خوا او بل د بلې خوا په سکانو او چپلاخو واه او دغه یې ورته ویل چې ته هغه څوک یې چې دغه زموږ الها دی یو الہ ګرځولې دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه وايي، موږ د لیري ورته کتل، په والله زموږ څخه هیڅوک نه ورغلی او نه ورنږدې سو بې له ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په تلوار سره هلته ورغلی، یو یوه طرف ته پوري وهي او بل بل طرف ته او دغه یې ویل، تاسي یو څوک پر دغه وژنئ چي وايي رب مي الله دی؟ څو ځان یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور ورساوه. مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه او پر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې راواچول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کفارو له طرفه ډېر سخت ووهل شو. خلک پکښې غورځېدل. عتبه ابن ربیعه ورنږدې شو، د ابوبکر، رضی الله تعالی عنه، پر ځګر کښېنستی او خپله چوټه یې ورته ونیول، پر مخ مخ یې په وهي، مخ یې تر داسې اندازې وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېدل او د مخه څخه یې وینې را بهېدې. د هغه وخت چوټې وې د مېخو ډکې او هره یوه یې دوه کېلو وه، تر څو چې ابوبکر صدیق، رضی الله تعالی عنه، بې هوښه او بې سده پروت و. بیا نو بنو تیم چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه قبیله وه راغله او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې په یوه پټو کې واخیست او د ده رضی الله تعالی عنه کور ته یې یوړ او د ده په مرګ کې چا شک نه درلود خو ده د ورځې په اخر کې خبرې وکړې او اوله خبره یې دا وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی حاضرو کسانو خبره واړول او بیا د ده رضی الله تعالی عنه مور ته چې ام الخیر ورته ویل کېده او تر دغه وخته نه وه مسلمانه شوې دا خلک ور ولاړ شوه او ورته ویې ویل د خوړلو یا چښلو یو شی ورکه مور چې ورته راغله او سره یوازې سوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم څنګه دی او څه وکړه مور یې وویل، آیا تر اوسه یې لا هم یادوې؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل، والله نه به څه وخورم او نه به یې وڅښم تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه مطمئن نه شم. مور یې وویل، ته ستا په صاحب مور یې ورته وویل، ستا په صاحب او ملګري نه یم خبره. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، و ام جمیل بنت الخطاب ته ورسه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پوښتنه ځینې وکړه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور و ام جمیل ته چې فاطمه بنت الخطاب او د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده ورغله او ویل، ابوبکر د محمد ابن عبدالله د حال پوښتنه درڅخه کوي. ام جمیل چې خپل اسلام یې پټاوه وویل، نه ابوبکر پېژنم نه محمد ابن عبدالله او که دې خوښه وي چې ستا زوی ته درسره ولاړه شم ولاړه به شم. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور ورته ویل، هو راځه. ام جمیل د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مور سره او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغله. ویې لیدل چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټپي او زخمي پروت دی، دا ورنږدې شوه او په چغو سره یې نارې کړه، والله هغه قوم چې ستا سره یې دا کار کړی دی، هغه د فسق او کفر اهل دي او زه امید لرم چې الله عزوجل به ستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څه حال دی او څنګه دی ام جمیل رضی الله تعالی عنها ورته وویل دغه ستا مور یې اوري ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل پروا نه لري دا زما مور ده ام جمیل وویل هغه جوړ او روغ دی ویل چیرې دی؟ ویل د ابن الارقم په کور کې دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل، والله نه به خواړه وخورم او نه به شی وچښم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته نه یم ورغلی. هغو ویل، ته لږ انتظار وکړه چې ته یو څه آرام شې او خلک کورو ته ولاړ شي. ام جمیل وايي، پس له څه وخته څخه چې خلک کورو ته ولاړه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې د تګ کولو قدرت یې نه درلود، په داسې حال کې مو د کوره څخه راوایست چې زموږ په منځ کې وو او پر موږ یې تکیه کول، څو و دار الارقم ته ورغلو او هلته یې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولید. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ابوبکر صدیق په دغه زخمي حالت کې ولید، زړه یې پر وسو او ورته راولاړ سو. په غیږ کې یې ونیو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفقت او مهرباني ولیدل، د هغه د تسلا د پاره یې وویل، یا رسول الله! نور څه نه دي راسوي، فقط دغه مخ مې خوږ سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دعا ورته وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله زما مور ته دعا وکړه چې الله جل جلاله هدایت ورته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، اللهم اهدی ام ابي بکر. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور چې دلته ولاړه وه فورا یې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دعا و چې پر دغه ځای قبول شو داسې نور هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره ډیر د خطر ځایونه راغلي دي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان ورسولې دي د احد او حنین په ورځ چې ډیرو مسلمانانو تیښته اختیار کړه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابت ولاړ و. ابن عساکر د ابن سیرین رحمة الله علیه څخه روایت کوي، چې عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی چې د بدر په ورځ د مشرکانو ملګری وو پس له اسلام راوړلو یې و خپل پلار ته وویل پلاره د بدر په ورځ او د جنگ په میدان کې به ما ته لیدلې خو زه به د دې لپاره درڅخه ګوښه کېدم چې ستا سره جنگ ونه کم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل مګر زه په والله که ته زما په مخه راغلی وای ما به مخ نه وای درڅخه اړولی او وژلی به مې وای. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شخصیت کې د حق او حقیقت محبت پروت وو. د حق د پاره یې ژوند کاوه او د حق د پاره یې ځان قرباناوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له بعثت پر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اسلام عرض کړي دی رضی الله تعالی عنه بل تردد مسلمان سو او د شهادت کلمې یې وویل کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په شخصیت کې حق او حقیقت ولیدي خپل ځان او مال، خپله کورنۍ او اولاد یې د هغه دپاره قربانول. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و رفیق اعلی ته رحلت وکړ، بیا هم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه تریخ حقیقت په ښکاره ډول سره قبول کړ، دا ځکه چې د ده رضی الله تعالی عنه پر ټولو تصرفاتو حق او حقیقت حاکم و. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حیات او د حق چلونکی وو درغ دی الله تعالی عنہ چې هر څه درلودل تر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې قربانول او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رحلت وکي بیا هم دی پر هغه حق او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر متابعت ثابت پاتو نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کورنۍ د باندې او په نارینه وو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه اول نفر دی چې په ایمان مشرف شوی دی مګر په ټول بشر کې اول هغه څوک چې مسلمان شوی دی او په ایمان مشرف شوی دی هغه ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ده او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی چې د مسلمانېدلو په وخت کې لس کلن هلک وو او بیا زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم آزاد کړ سوی مرایي وو او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په کور کې اوسېدی مسلمان سوی دی نو په کوچنیانو یا ماشومانو کې اول هغه څوک چې په اسلام مشرف سوی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی او په مريانو کې زيد ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې په اسلام مشرف شوی دی نو خديجه علی او زيد رضی الله تعالی عنهم اجمعين ټول هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په کور کې اوسېدل خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه اول نفر دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کور د باندې و اسلام ته داخلیږي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ما داسې څوک و اسلام ته نه دی رابللی چې هغه دې تردد او نقاش سوال او جواب نه وی را سره کړی بیل ابو بکر څخه چې نه پښتنه کړی ده نه تردد فقط چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ورته وویل چې یا ابابکر الله جل جلاله زه د دې امت د پاره په رسالت سره اختیار کړم او دا مې وظیفه ده چې خلک و وحدانیت ته راوبولم ترڅو چې دا شاهدی ادا کی چې لا اله الا الله واني رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فورا بې له پوښتنې او نقاشه وویل، اشهد انک رسول الله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه شاهدي په صدق او اخلاص سره ادا کړله چې ویل، زه شاهدي ادا کوم چې ته رسول الله یې. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه د دغه دعوت قبلول نه سادګي وه، او نه او نه بې له فکر کولو تلوار وو، بلکې دا هغه د حق قبلول وه او د دغې ورځې څخه د ده زړه په حق او حقیقت سره ډکېدی. دلته زموږ لپاره یو دقت او توجه پکار ده، هغه دا چې هر هغه څوک چې دا یې یقین شو چې دغه د اسلام دین حق دین دی، نو د هغه لپاره دا لازمه ده چې د دغه دین پوره متابعت وکړي، خپل ځان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشابه کړي تاسو ته معلومه ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ډیرو لمنځو او ډیرو روژو تر موږ نه دی د مخه شوی بلکې د بلکې د هغه د د مخه کېدلو سبب دا دی چې حق یې ولیدي د حق متابعت یې وکړي په خپل ځان، په خپله وینه، په خپل مال، په خپل روح، په خپل وخت، په خپل کوښښ، په خپل اولاد، په خپله درجه او مقام د حق د کامیابه کولو دپاره په صدق او اخلاص سره ودرېدی. موږ باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه درس واخلو او د هغه څخه یې زده کړو چې کله دې حق وپېژندی او حق در معلوم شو نو ته باید د حق د پاره ژوند وکې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په هکله دغه څو کلمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدې یوازې دا نه چې مسلمان سو بلکې فورا یې په دعوت هم شروع وکړه او